حدثني عروة بن الزبير عن أن عائشة أم المؤمنين أخبرته دا لوی حدیث دی مطلب دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دنیا نه لاړ نو د هغه په ژوند کې په مدینه منوره کې یو علاقه وه د بنو نظیرو علاقه هغه باغونه او ځمکې د رسول الله تصرف کې خیبر کې بعضې ځمکې وې چې هغه د رسول الله په کنټرول کې وې د خیبر سره خواته یو بل کلی دی فدک د فدک ځمکې چې دی دا هم د رسول الله په کنټرول کې وې ځکه دا فیو او فی چې دی هغه د مجاهدونی رستو معنی کوو هغه د رسول الله کنټرول کې به کله چې هغوی دنیا نه رحلت وکړو حضرت فاطمه رضی الله تعالی عنها ډیره لوی هستی ده او حضرت علی رضی الله تعالی عنه هغوی ته لږه غوندې غلط فهمی راله او په هغه غلط فهمۍ بیا دوی رستو پویم شو هغه غلط فهمی دا وه چې رسول الله حضرت فاطمه وی زما پلارو او مسله دا ده چې پلار مړ شي نو میراث یې چاته اولاد لای که نه نو چې اولاد لای نو د پیغمبر اسلام په دغه وخت کې یوه بچی به ژوندی وه فاطمه او چې سړی د دنیا نه لاړ شي او یو لوري پاتي نو نیمه د هغې کېږي که نه فلحن نصف نو دی وی چې یاره دې کې به زما نیمه کېږي په بنو نظیر ځمکه کې د خیبر چې بعضې علاقې دي او د فتک نو دا راله د حضرت ابوبکر نه مطالبه کوي چې مطالبه کوي نو رسول الله ورته دلیل حضرت ابوبکر ورته دلیل بیان کړ دا په دغه وخت کې غریبه پوه نه شو ډېره لوی هستی ده بعضې هغې ته لږې غلط فهمې وې نورې نو د هغې زړه د ابوبکر صدیق نه خفه شو نو بیا به د ده ځای ته نه راتله داسې بیا د حضرت عباس صاحب او د حضرت علي واقع دي د حضرت عمر صاحب سره نو هغه حدیث کې دا ټولې راځي ښه ذهن کې خیال کوئ عروه وی ان عائشة ام, ام المؤمنین یقینا حضرت عائشة چې هغه مور ده د مؤمنانو اخبرته هغه خبر ورکړ دی عروه ته د څه شي ان فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې یقینا حضرت فاطمه کما فاطمه چې هغه بچی وه د رسول الله سألت ابا بکر هغې سوال وکړه د ابوبکر صدیق نه چې کله ابوبکر صدیق خلیفه شو نو سوال یې ترې وکړو د څه شي بعد وفات رسول الله صلی الله علیه وسلم پس د وفات د رسول الله نه چې رسول الله وفات شو د هغه د وفات نه پس دی د ابوبکر صدیق نه غوښتنه وکړه سوال یې ترې وکړو د څه شي ان یقسمه لها چې ابو بکر صدیق تقسیم کی د دې دپاره میراثها څه دی میراث د هغې چې زما د باباجي څنګه چې تاسو د خپل بچو له خپل میراث ورکوئ نو ماله د خپل پلار میراث راکړئ یقسم لها چې رسول چې دا ابوبکر صدیق تقسیم کی د دې د پاره میراث هغه میراث د دې کم میراث ما ترک رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه چې پریخو رسول الله مما د هغې مال نه افا الله چې الله را وستلو الله علیه په دې خپل پیغمبر فی فی هغې مال ته وایي چې د کافرو نه بغیر د جنگ نه واغشتی شي د بنو نظیر سره جهاد نو شوی هغوی نه حاصل شو د خیبر ټوله نه خیبر څه علاقه زیاته چې دی دا په جهاد فتح شوې ده او دا لږ علاقه په صلح فتح شوې ده دا هم فیو دارنګې د فدک علاقه دا هم فیو فقال لها ابو بکر نو اوی حضرت فاطمه ته په جواب کې ابو بکر سی وته وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم یقینا د الله رسول قال هغه ویلی دی چې لا نور سو زمونږ نه میراث نشي اخیستی زمونږ د انبیاو جماعت هغه داسې دی چې نه پیغمبر د چا نه میراث علي او نه د پیغمبر نه څوک میراث علي د پیغمبر چې څومره مال پاتې شي هغه ټول د امت د پارسي صدقه نو لا نورسو موږ نه میراث نشي اغستی ما ترکنا کم مال چې منګه پریخي وي نو صدقتون هغه د غونډ امت لپاره سي هغه صدقه یي دا خبره ورته وکړه ځکه چې رسول الله د خپل امت لپاره دا روحاني پلاری د خپل امت لپاره داسې لکه پلار نو د دې وجې نه چې هغه لاړ شي دنیا نه او د هغه نه که مال پاتې شي دا د غوڼ امت دی او په غوڼ امت خو دغه لږ مال تقسیمېدی شي نه نو بس دا به صدقه وقف وی او د دې حاصلات به په امت لګي خیر حضرت فاطمه ته مخکې هم لږ غلط فهمي وه چې حضرت ابوبکر صدیق دا جواب ورکو دا مطمئنه نشوه فغضبت فاطمتو نو په غصه شو فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه بچی و د رسول الله دا غصه شوه چې غصه شوه فهجرت نو دې پرېښودو ابا بکر ابو بکر ابو بکر یې پرېښو او پرېښو مطلب دا دی یو خو هغه پرېښودل دي چې خبرې اترې پرېږدي دا خو منه دي د درې ورځو نه زیات دلته مراد د پرېښودلو نه تلل راتلل دي حضرت فاطمه چې د ابوبکر صدیق بیا ډېر قدر او عزت کو دا تګ راتګ یې بیا دغه کړو ړې خفه شو نه راتله و فلم یعتزل نو همیشه مهاجرته هغه هغه هجرت مهاجرته چې دا پرېښودونکې وه د ابوبکر سره مهاجره ریاضه مهاجرتون صیغه د اسم فاعل لخه هجرت کوونکې نو دا همیشه وه مهاجرته چې هغه پرېښودونکې وه د چا سره د ابوبکر صدیق سره هغه تګ راتګ یې وسره پرېښی و حتی تر دې پورې توفیت چې هغه وفات شوه چې هغه وفات شوه تاسو به وایې چې د رسول الله نه رستو دا څونه وخت وفات شوه وعاشت بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ژوندی وه پس د رسول الله نه ستته اشهر شپږ میاشتې رسول الله ته دوی ویلي که نه چې حضرت تا پسې به رستو څوک درځي او بل دا دی پیغمبر صلی ورته ویلي مو چې ما پسې به ته راځې رستو ښه وایي کیسه داسې وه چې حضرت ابو بکر صدیق د رسول به ډېر قدر کو بې اندازې کله چې دا ډېره تله راتلله نه ابوبکر صدیق نغه شو ډېر خپه و بیا داسې خبر راغی چې حضرت فاطمه په سخته بیماره ده ابوبکر صدیق خلیفه دی ورغی پوښتنې له چې دروازه کې اجازه غواړي نو حضرت علی فاطمه ته وایي چې ابوبکر صدیق اجازه غواړي ورته اجازه کې که نه کې نو حضرت فاطمه جړونکې شوه چې دا موږ څه کوو او دې څه کوي نو ډېره جړونکې شوه او ورته وی په کمو سترګو مونږ دله اوس اجازه ورکو د هغه مونږ سره څومره احسان کوي زمونږ څونه قدر کوي او ما ورسره تګ راتګ پریښی و وایي هله شابه چې یو سیکنډ پاتې نشي زر وله دغه ورکه نو هغه راغی او بیا دا ټولې مسلې ورته کولې چې په خدای قسم چې د آل رسول سره د ما څونه محبت دی او دا دی او دا دی او په دنیا کې هر یو څیز زه پې دونه نه خوشحالیږم که خوشحالیږم په دې خوشحالیږم چې ته زمانه رضا یې نو هغې بیا ډېر سوالونه ورته وکړو مینتونه یې ورته وکړو چې کیدي ما ما څه غلط فهمي وه او ما ته معافي وکړه بس بیا وفات شو ښه دا دغه کوي ښه رسول پاک صلی الله علیه وسلم نه پس حضرت فاطمه څونه ژوندی وه شپږ میاشتې ژوندی وه وکانت فاطمه او و حضرت فاطمه تسأل ابا بکر چې هغه به غوښته د ابوبکر صدیق نه نصیبها حصه د هغې مما د هغې نه ترک رسول الله صلی الله وسلم چې هغه پرېښی رسول الله رسول الله درې ځای کې ځمکې پریښې وي یو د بنو نظیر ځمکه وه بعضې علاقې د خیبر وي او بله د فدک علاقه وه من خیبره چې هغه د خیبر علاقه وه دا ټوله نه وه لږ ځای و فدک او بل د فدک کلي علاقه او بل وصدقته او هغه صدقه د هغه بالمدینه په مدینه کې کومه ځمکه چې د رسول الله نه رستو بیا د خلکو دپاره صدقه وه عامو خلکو دپاره خیراتي ځمکه وه چې هغه د بنو نظیر ځمکه وه ده ابوبکر صدیق به په دقه ځمکه کې هماغه معامله کوله چې کومه رسول الله کوله د دې ځمکې به چې آمدن راغی رسول الله به د خپلو بیبیانو خرچه تې پوره کړه ځکه د ټول ځان وقف کړي دین ته د هغې نه پس به چې کومه زیاته شوه نو بیا به یې دا لګوله لمصالح مسلمین د پاره د مسلمانانو د فیدو دا وسلې والې دا اسونه والې دا د مسلمانانو نور څه ضرورتونی هغه ابوبکر صدیق به هم داسې کول فقال ابوبکر نو اوی ابو بکر فابا ابو بکر نو انکار وکړه ابو بکر علیها په فاطمې باندې ذالک د دې خبرې وقال او وی وی ابو بکر چې نه بچې لستو تارکن نیمه زه پرېښودونکي شیئا د یو شي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم یعمل به چې رسول الله به په هغې عمل کوو الا انی عملت به مگر زه به په هغې عمل کوم ولې فانی اخشا زه یریږم ان ترکت شیئا که ما پرېښود یو شی من امره د امر د رسول الله نه هغه یو طریقه کوله زه اوس بله طریقه وکم نو زه یریږم ان ازیغه چې زه به د حق نه څه شم ووړم فاما صدقته بالمدینه دا بیا رستو بله واقع وه د حضرت عمر صاحب زمانه بیا راغله چې د حضرت عمر صاحب زمانه راله نو خو ډېر ښایسته منتظم و هغه پوهېده په دې باندې چې عباس صاحب هم دا مطالبه ده او د علیم دا مطالبه ده چې دا د مدینې ځمکه نه وه د بنو نظیر دا دې موږ ته په نګرانۍ کې راکړی شي حضرت عمر ورته ویې ځای دا تاسو کوئ د مدینې د بنو نظیرو ځمکه هغه داسې کوئ چې د هغې حاصلات په آل رسول باندې لګوئ او چې کومه زیاته شي نو هغه د مصالحو د مسلمانانو لپاره دغه کوئ چې دی وله ورکړه څه وخت وکېده بیا عباس صاحب او علي صاحب په خپلو کې سره دغه راغی لانجه نو وی فاما صدقته هر چې هغه ځمکه صدقه وه د رسول الله بالمدینه چې په مدینه کې وه هغه د بنو نظیر ځمکه وه فدفعها عمر نو ورکه دی له عمر الى علی و عباس علی او عباس ته حمید ګله دی دی لور نکړه چې تاسو د دې مالکان شوي نه دی د دې دپاره ورکړه چې ځمکه به وقفي صرف تاسو نگرانان به یې ښه نگراني به کوئ و اما خیبرو او هر چې هغه ځمکه د خیبر وه دا ما وی بعضې خیبر دی و فدک او ځمکه د فدک ده فامسکهما نو د خپل ځان سره وساتله دا دوه ځمکې عمرو عمر وقال وی وی هما صدقت رسول الله سلم دا دا صدقه د رسول الله دا د رسول الله سم صدقه ده امت ته پاتې شوې ده ده به ورسره څه معامله کوله عمر صاحب به مقصې طریقه کوله چې کومه د رسول الله طریقه وه چې حاصلات به رالل د بیبیانو د یو کال خرچه به پوره کړه دی چې بیا به زیاته شوه نو به بیا راواغشتو جنگي وسله اسونه یو شی بل شی دا به یې پرې واغشتو دا ځمکه د ده سره وه د هغې نه پس بیا د حضرت عثمان صاحب سره وه بیا د حضرت علی صاحب سره وه هم په دقسې طریقه باندې بیا وه رستو علی صاحب بیا پوه شو بیا چې هغه حسن صاحب سره وه بیا د هغې نه حسین سره وه بیا د هغې نه پس د حسین زوی دی علی ابن حسین نه دی د هغې سره وه بیا دا راله بنو عباسی او ته راوړېده چې بنو عباسی او ته راوړېده هغوی بیا پې دعوې د ملکیت وکړي فدف کانتا لحقوقه وی دا دواړه ځمکې د حقوقو د هغه التي هغه تعروه چې هغه به را مخکې کېدې ده ته و نوائبه او د حادثو د هغه چې د رسول الله ته څه مسلې را پېښې شوې څه حادثې به رالې په هغې کې به یې لګولې و امرهما الامن او اختیار د دې دوو ځمکو شو الامن دا هغه چاته ولی الامر چې کوم اختیارمنی د کار کم سړی چې خلیفه د مسلمانانو د کار اختیارمنی هغه ته به والی قال دا راوی وی فهما نو دا دواړه ځمکې د خیبر او د فدک علا ذالک دا هم په دقه طریقه وي الی الیوم تر نن ورځه پورې ما وی بیا علي صاحب ته بیا حسن ته بیا حسین ته بیا علي ابن حسین ته دا التي هغه ځمکې هغه حقوق تعروه چې هغه به رامخکې کېدل رسول الله ته تعرو عرا یعرو منه دی رامخکې کېدل اوس د دې ټکې د مناسبت نه قرآن مجید کې یو ټکی دی نو دی وی قال ابو عبدالله امام بخاری وی چې هغه یو هغه به وی کنه پیغمبر ته کافرانو چې مونږ ګمان کو په تا باندې چې ای تراک بعدو الهتنا تکلیف رسول دی تا ته بعضې بوتانو زمون دا زمون بوتانو ته وهلې دا خبرې ځکه کې نو اعتراک معنی کوي تاسو ته په ګوتو درشي نو ته وایې عروته دا شی راله په ګوتو راغی نو ځکه منه کوي اصبته ما حاصل کړه ومنه هم د دې نه جوړ دی ویعروه دا شی مخکې کیږي ده ته یا کله مونږ وایو اعترانی دا شی ما ته رامخکې شو دی وی وکان محمد ابن جبیر ذکر لی ذکرا من حدیثه ذالک فانطلقت حتی ادخل علی مالک ابن انس عجیبه دغه وی دی دغه ته لږ وګورئ ابن شهاب صحیح کو ابن شهاب روایت د چا نه کوي د مالک ابن اوس نه کوي دې ځای ته وګوره پوه به شي ابن شهاب په مخکې دا حدیث چې بیانو نو د ده استاد محمد ابن جبیر و دا حدیث د چا نه اورېدلی د محمد ابن جبیر نه نو دی ابن شهاب یو ورځ د خپل استاد ته ووی محمد ابن جبیر ته چې ما ته لږ د خپل استاد له بوزه مالک ابن اوس ته چې دا حدیث چې زه ډارک وورم چې زما سند قوي شي نو وایي زه بیا لاړم د خپل استاد محمد ابن جبیر سره چا ته لاړم مالک ابن اوس ته نو دا حدیث مې ترې ډارک واورېد اوس وایي که نه وکان محمد ابن جبیر او زما استاذ محمد ابن جبیر ذکر علی هغه ماته ذکر کړو ذکرن ذکر من حدیثه د حدیث دا غنه ذالک چې داره ما ته به مخکې محمد ابن جبیر وی چې مالک ابن اوس ما ته دا حدیث بیانوي نو ما ورته وی چې تا ته بیانوي نو چې زما د سند لږ قوي شي ما هغه خپل استاذ له بوځه فانطلقتو ابن شهاب وایي زه روان شوم د دې خپل استاذ سره حتی ادخله تر دې پورې چې زه ورننوتم علی مالک ابن اوس او زما د استاد استاد نو هغه ته مونږ ورلو فسألته نو دا ابن شهاب وی ما دې پوښتنه وکړه عن ذلک الحدیث د دغه حدیث چې حضرت هغه ته چې محمد ابن جبیر ته کوم حدیث بیانې هغه ما ته لږ بیان که نو فقال مالکون دا اوس ورته ډارک وایي نو اووې مالک ما ته چې بینما انا جالسون دا مالک اوس خپله واقع بیانوي وایي په دا منځ کې زه ناستومه فی اهلی په خپل کور کې مالک ابن اوس وایي کور کې ناستم حین متع النهارو په هغه وخت کې چې روچته شوه روچته شوه ورځو مراد د ورځې نه دی نور دا نور راوچت شو کور کې ناست یم چې ګورو اذا رسول عمر ابن الخطاب ناګنه استاز د عمر ابن خطاب یاتینی هغه ما ته راغی فقال راته ویوی عجب امیر المؤمنین دعوت قبول که د امیر المؤمنین کور کې ناست یم د امیرالمؤمنین سړی ماله راغی راته وایي امیرالمؤمنین دې غواړي شابه راشه فانطلقت معه زه روان شوم د هغه سره حتی ادخل علی عمر تر دې پورې چې زه ورننوتم عمر ته فاذا هو جالس ناګنه عمر صاحب ناستو علا رمال سریرن که دا رمال وایې که رومال وایې موږ ته څه وایي بوڼو دا د میزرو نه چې کوم پړی تاسو وغړی هغې ته خلک دغه وایي بوڼو نو حضرت عمر دی خلیفه دی څومره لوی خلیفه دی لیکن په دغه باندې د کټ په بوڼو باندې ناست دی خیسته امیرو چې دا امیر دا حاکم د پاره هغه خوراک جایز نه دی په هغه شي باندې کېناستل جایز نه دی چې کمې پورې ده ته دا یقیني نه معلوم شوی چې زما په رعیت کې هر سړي ته دا شی میلاو دی نو د دې وجې نه دا دونه ارامونه او دا دومره نخرې پخرې دکې نه وي د ده د حکومت یو خاص سړی دی چا ورته سیډي راوړه چې حضرت ستا هغه پلانې سړی چې حکومت کې دی هغه قسمه قسم خوراکونه کوي قسمه قسم وای ښه اوس هغه سړی را روان دی نامه هغه ته وایي لاړ شه د هغه ځای ته او چې کله د خوراک ټیم شي نو بیا ما ته راشه ما ته ووایه وایي ښه چې کله هغلته د شپې خوراک هلته کې ټیم شو هغه سړی راغی عمر ته وایي چې اوس د هغه د خوراک ټیم دی عمر صاحب ورغی ورغی اجازه یې وغوښته چې اجازه یې وغوښته په ډوډۍ هغوی ناست دي دیم ورغی ورسره کېناست او سرید د ډوډۍ وړه شوې ده هغه خوري دم ورسره وخوړله چې وخوړله نو چې ګورو دی که دا غوښې نه دي دا بوټی دا راوړلې شوې چې راوړلې شوې دا کېښودې شوې عمر وی ما هذا دا څه دي د خوراک نه پس بیا خوراک دا څه طریقې دي خیر ډېر بیان وشو اخر کې ورته وایي چې په خدای قسم چې یو ساده خبره درته کوم یا چې دا مات کومه عهده درکړې ده په دې به اوسه خو ګورې خوراک به دې دی چې ساده خوراک دا نه چې ته یو ځل خوراکو کې او بوټی راوړې ولې زمونږ د مدینې خلکو هر یو بچو ته بوټی ورکړی دي ساعت دا خوراک به کې او که نه دا کې نو بیا خپل کاروبار کوه د حکومت نه دغه کېږه لرې کېږه هغه بیا قسم وکړو ده ته چې حضرت زه به بیا دا خوراک نه کوم نو ما وی ساده پاته ځکه خو وجه دا وه چې د ده په زمانه کې خلک حیریان وو چې خدایه سرکاري مال چېرته دغه کو کوټې ډکې وې بیت المال به ډکو زین نو د سرکاري مال تاسو به وې په سونې باندې به په کوڅو کې ماشومانو لوبې کولې زینو دا دغه نه دي دا مخو ته د کپړۍ هغه د څرمنې دغه او دننه د دغه نه ډک کړی و د کجورو دا پاڼې نه دي دی نغه و دی مالوچ و د دې نه ډک کړی و په دې تکیه والې وه فسلمت علیه مالک وی ما سلام واچو پاغه ثم جلستو بیا د هغه سره کیناستم فقال راته وی وی یا مالو ای ماله دا د عربی طریقه ده چې کله سړی چاته اواز کوي نو په اواز کې ترخیم کوي ترخیم دی ته وایي چې آخر کې ټکې وغورځوي اصل کې دی که نه ریاضه مالکو دی که نه یا مالکو خو هغه کافې څه کو وغورځوه یا مالو ای مالکه انه قدم علینا استغفر الله دې ته اوس ګورئ ښه انه قدم علینا یقینا راغې په مونږ باندې راغلی دی انه قدم یقینا راغې په مونږ باندې من قومک ستا د قوم نه اهل ابیات خاوندان د یو څو کورونو وقد امرت فیهم او ما امر کړی دی په باره د هغوی کې برسخن په یو معمولی شي فقبس هوته قبس کا ما ته وی مالک استا د قوم یو څو کورنۍ ما ته راغلی وي چې عمره د بیت المال نه موږ ته څه شی راکه ما وی ښه دربه کم نو ستا د قوم نه ما ته یو څو کسان راغلي اوس ورته امر کوم ما وته امر کړی دی په یو معمولی شی دا حاکم له پکارو چې قوم له شی ورکوي که ډیر نه ډیر وي خو ورته به وایي قومه خفه کیږئ مه معمولي شی دی ستاسو خو موږ سره ډیر حق کیږي خو دا لږ دغه دی معمولي دی ما امر کړی دی ستا قوم ته برسخنه په یو معمولي شي خو ته دینداره سړی یې دا تاله در کوم ته پاسه زما په تایید بار دی او خپل قوم ته دا شی دغه که ورسوه په هغوی باندې تقسیم که نو فقبسه منډه دا شی واله او فاقسمه دا ته تقسیم که رسخه معمولی ته وایي بینهم په منځ د دوی کې ما وې دې خلکو ته ګوره مونږ ته ګوره فقلت یا امیر المؤمنین ما ورته ووې ای د مسلمانانو امیره زه نشم کولی حضرت دا نورو ته ووایه لو امرت به کچره تا امر وکړه د دې غیري بل چا غیر زمانن حضرت دا بخي ګوره دا تقوادار دي ځان بچ کوي زما څه کار دی چې عمر دې مال شی راکوي او هغه د زه په قوم تقسیموم په دې پیښور کې د پیښور دا بنوریان چې دي د دوی د کورنۍ یو سړی و په کراچۍ کې مدرسه وه نو پیښور ته راغلی و الله دې وبخښي دا زمونږ مشر استاد صاحب نو د سوات ده راته وی نو د پیښور یو سړی دی هغه ډېر مالدار و ولې پیسې راوړې چې حضرت داواله او په دې غریبانانو یې تقسیم که نو هغه ورته وایي زه څه تقسیموونکی خو نه یم اوس دا پیسې دي په خپله یې تقسیموه که نه زما څه کار دی نو دقسې دی ورته وایي حضرت ما معاف که زه دا نشم کولی نو ما ورته وی ای مؤمنینه که چېرې ته امر وکړې د دې غیري زما نه بغیر بل چا ته هغې تقسیم کړي نو ښه ده دا تقوا ده ښه مونږ خو داسې کوو الله دې معافي وکړي مونږ سره جګړې وي دا تاسو اوس ګوره که نه دی هغه کې یو وایي زه پکار چې د لنډې کوتل دغه شم مشر شمه چې د په دوی تقسیم کوم هغه بل وایي زه مشر شم هر ځای کې به علاقو کې حلقو کې کسانی غوبل یې جوړ کړي بزرګانو به د دې نه ځان ساته وایي توبه توبه چېرته کې منځ کې به رانه خیانت راشي نو قال عمر ورته وایي نه د هغه سرکاري اډر نه دی خامخا دا زما حکم دی دا به دغه کې تقسیمې نو قال عمر ورته ووی فقبضه ته قبض که دا ایها المرء وکس ای سړیه دا واله خامخا به قبض کې خیر ناستو فبینما انا جالس د انسان د دیندارۍ دا نښه ده دوستانو کوشش دی د دیندارۍ خیال ساتي او د دیندارۍ ماوې نښه دا ده چې په ناحقه باندې د بل مال خوړل هغه کې د دوزخ اور ته ویني نو دا ستا د ایمان نښه ده او کنه ته د بل مال خورې د بل مال ساره او تا ته پکې د جهنم اور نه ښکاري نو دا ستا د ایمان کمزوری دی د خلکو د داسې دغه خیر ناستو اتاه حاجبه عمر صاحب ته راغې خپل در هغه څوکیدار هغه دغه نه دی بار چې ولاړي یرفعو چې د هغه نامه څه ده یرفع ده دا د عمر صاحب دغه و غلامو د آزاد کړی و بیا به خدمت کو ډیر وفادارو عمر صاحب چې کله خلیفه شو نو بیا به د ده په ګیټ کې ولاړو دا غلام راغی وی حضرت هل لک ایا شته د ستا دپاره شوق فی عثمان و عبدالرحمن ابن عوف و زبیر و سعد ابن ابی وقاص په باره د عثمان صاحب کې د عبدالرحمن کې د زبیر کې او د سعد کې حضرت دا بار ولاړ دي او تا نه اجازه غواړي تا له د دوی په اجازه ورکولو کې څه دغه شته د شوق یستاذنونه دوی اجازه غواړي تانه نو قال عمر ورته وی نعم او زما شوق شته منډه ورته ووایه چې راشي فاذن لهم نو اجازه وکړه هغوی ته فدخلو نو دوی راننوتل فسلمو سلام یې واچو وجلسو کېناستل اوس ګوره مجلس کې دا کسان ناستي دا سلور عثمان عبدالرحمن زبیر سعد ابن ابي وقاص ثم جلس يرفع بیا کیناست یرفع اسوکیدار یسیرا لک چې ګورو بیا راغی ثم قال بیا ووی حضرت علی او عباس صاحب راغلی دی اجازه غواړي هل لک آیا شته د ستا دپاره فی علی و عثمان په اجازه د علی او د عثمان کې قال نعم وی او من هغوی ته مې اجازه وکړه فاذن لهم نو اجازه وکړه هغوی فاذن نو عمر صاحب اجازه وکړه لهم هغې دواړو ته فدخله هغه دواړه راننوتل فسلما سلام یې پې واچو فجلسا او کېناستل تاسو ویلي و که نه عمر صاحب د بنو نظیر ځمکې اختیار چاته ورکړی عباس صاحب ته او علي ته چې دا ځمکه به ستاسو نی خو ستاسو په نګرانۍ کې به اوس دوی سره په خپلو کې اختلاف راغلی دی د ځمکو غټې لانجې وي ګورې ښه د ځمکو اکابر وایي خدایه د ځمکو د لانجو نه ساتي هر یو ځمکه دغه وکیږي خو په ځمکه کې چې لانجه راغله یو د غمونو غم د مصیبتونو مصیبت بل دا دی چې څومره ناجایز کیږي نو ګورې د ځمکو باره کې کیږي څونه چې قتلونه کیږي فتنې نو راټولې په دې ځمکو کې دي فقال عباس اوس ګوره عباس صاحب څونه لویه هستي ده علي صاحب څونه لویه هستي ده خو د دین په منځ کې دغه راغلی د لانجه یا امیر المومنین عباس صاحب وی ای امر المومنین اقضی بینی ته فیصله وکړه په منځ زما کې و بین هذا او په منځ د ده کې ګوته چاته نیسي علي ته وهما یختصمان او دې دواړو سره جګړه وه فیما په هغه ځمکه کې افا الله علی رسوله چې الله ورکړی و خپل پیغمبر ته من مال بني نظیر د مال د بنو نظیر نه امام بخاری خو کمال کړی دی مختصر الفاظ ذکر کړی دی خان عباس وی حضرت زما او د دې منځ کې فیصله وکړه لیکن د حدیثو په نورو کتابونو کې لږ ډېر سخت الفاظ راغلی دي عباس صاحب لګي چونکې علي دغه دی که نه رواره دی او عرب چې دي نو دې ته بد نه وایي چې مشر راپاسي او کشر ته څه خبرې کوي ډېر سختې خبرې ورته کړي دي فقال الرهت نو اووی دغه جماعت دا د څلورو کسانو جماعت خو درته یاد وکنه عثمان عبدالرحمن او دارنګ زبیر او سعد ابن ابي وقاص نو اووی دغه ډلو هغه ډله څوک وه عثمان و اصحابه چې هغه عثمان او د ده ملګري سوی یا امیر المؤمنین ای امیر المؤمنینه اقضې بینهما ته فیصله وکړه په منځ د دې دواړو کې و ارح او ارام ورکه احدهما ار یو د دوی ته من الاخرې د بل نه سره خپلو کې لانجه ده ما وې د ځمکو لانجې ډېر سخت دي سره یو بل له ارام ورکه نو عمر صاحب څه وایي د ځمکو لانجې ورته اشاره کوي تاسو دونه معمولي نه دي وی لږ ارام وکړي آرام دغه ته وایي دې ډلې ته چې آرام وکړي فقال عمر نو عمر ووی تایدکم د تایدکم اسم فعل په معنا د دغسې آرام دا تایدم راغلی دی تایدم راغلی تایې ده تایدکم آرام وکړئ تاسو ډلې ته وایي تاسو لږ ارام وکړئ لږ حوصله وکړئ نو ورته څه وایي دې ډلې ته وایي انشدکم بالله الذي زه قسم در کوم تاسو ته په هغې الله باذنه چې په حکم داغه تقوم السماء والارض قایم د اسمان او ځمکه ستاسو دی په الله قسم وی راته رښتیا ووایې هل تعلمون آیا تاسو ته دا معلومه ده ان رسول الله صلی الله علیه وسلم چې د الله رسول قال هغه ووې چې لا نورسو زمونږ نه میراث نشي اغستی پیغمبر چې وفات شي نو د هغه نه د هغه اهل بیت میراث نالي رسول الله وی چې دا ستا دي کیسې دي دغه ځای کې که څوک یې صفا لیکلی شي ولیکئ که نسره لیکئ ما خرابېږي لیکې مه ځه قال لا نورسو به دا ټکی ښه زما کتاب کې هم داسې زیار او دغه کتاب کې هم دی دا شکر دی چې مختلف کتابونه دي لا قال نو هغه وایي ما ته خپل کتاب یاد و دې ته ګورم نه نورسو لا نورسو زمونږ نه میراث نشي اغستی ما ترکنا کم شی چې مونږ پرېښي د ځانه رستو نو صدقتون دا به څه صدقه وي وی لا نور څو زمونږ نه میراث نشي اغستی د رسول الله زمونږ نه څه مقصد دی چې یعنې زمونږ کورنۍ وی نه نه یرید رسول الله اسلام نفسه د رسول الله مقصد څه دی خپل ځان چې زه د دنیا نه لاړ شم نو زما مال به زما وارثان په میراث کې نالي نو زه تاسو له قسم در کوم چې رسول الله دا خبره کړې ده که نه ده کړې چې زه وفات شم زما د وفات نه پس چې زما مالی هغه به څوک په میراث کې نالي نو قال الرهتو دغې ډلې ووی جماعت چې او قد قال ذالک رسول الله دا خبره کړې ده فاقبل عمر نو مخ راوګرځو عمر علی علی و عباس علی و عباس ته همدا ټکې دوی ته وایي فقالو ان فقال عمر ورته وایي انشدکما بالله زه قسم در کوم تاسو ته په الله هل تعلمانه تاسو ته معلومه ده اوس دوی ته وایي چې ان رسول الله صلی الله وسلم چې یقینا د الله رسول قد قال ذلک هغه دا ویلې ده ستاسو ته زه قسم در کوم چې رسول الله دا ویلي دي چې لا نورسو ما ترکنا صدقتون نو قالا د دواړو ورته جواب کې ووې چې قد قال ذلک او رسول الله دا خبره کړې ده نو قال عمر نو عمر ورته وایي فانی احدثکم زه بیان در کوم تا زه بیان کوم تاسو ته تا عن هذا الامر د دې کار د دې بنو نظیرو د ځمکې د دې فدک د ځمکې د خیبر د بعضې علاقې د ځمکې د دې ټوله کیسه درته کوم ان الله قد خص رسوله چې یقینا الله خاص کړی د خپل پیغمبر فی هذا الفیع په دې مال کې بشیء په یو شي لم یعطه احدا چې الله نه دی ورکړی د اختیار هیڅ یو کس ته غیره بغیر د دینه ګوره دا د فی مال کم مال چې د کافرو نه بغیر د جنګ نه واغشتی شي هغې ته فی وایي دا به ټول راغی رسول الله ته دی که د چا اختیار نو رسول الله صلی الله علیه وسلم به بیا ماوی په خپل سوچ او فکر سره هغه تقسیمو د خپلو بیبیانو خرچه به یې پوره کړه بیا د هغې نه رستو چې دی د مسلمانانو به چې کومې فیدې وي په هغې کې به یې لګول ثم قرأ بیا عمر صاحب ولوسته ده چې وما افا الله او هغه مال چې الله ورکړی دی علی رسوله خپل پیغمبر ته منهم د دې کافرو نه نو فما اوجفتم علیه د بنو نظیر په مال باندې تاسو نه دي ځغلولې علیه په حاصلېدو د دې مال من خیلن اسونه ولا رکابن او نه اوښان نم پې د اوښانو جنګ کړی دی نم پې د اسونو جنګ کړی دی الله هسې یو روب په دې کافرو واچو او کافر ومنله لاړل ولكن الله يسلط رسله لیکن الله مسلط کوي خپل پیغمبران علی من یشاء په هغه چا چې د الله خوښه وشي والله علی کل شیء قدیر الله په هر څیز باندې قدرت لرونکی دی د حضرت فاطمه او دوی به هم دا منله چې رسول الله وایي چې کوم شی زمونږ نه پاتې شي نو هغه زمونږ نه میراث څوک نه اخلي به صدقتون وي دوی کې غلط فهمي صرف دا وه چې دوی وې دا ټکی عام دی خو جیدات ته خاص دی ټیک د پیغمبر وی چې کله مونږ د پیغمبر د دنیا نه لاړ شي یعنی زه د دنیا نه لاړ شم زما مال به څوک په میراث کې نه علي نو مراد د مال نه څه دی دا نقد او دا شینه دا جیداد د دوی خیال نو چې دا جیداد د دې نه بار دی لیکن دې ته فکر نه کو چې جیداد هم مال دی بل دې ته فکر نه کو چې بنو نظیر مال چې رسول الله په قبضه کې و یا د فدک مالو نو دا خو پیغمبر اسلام نه غشتی دی نه ورته په جهاد کې برخه کې رسېدلی و نه ورته په میراث کې پاتې شوی دی خو همدغه سرکاري مالو او هغه په سرکاري طریقه باندې ساته ها فکانت هذه نو او دا زمکه دا مال خالصتا خالص لرسول الله وسلم دې کې د چا کار نو و والله بیا چاته وی عباس ته علی ته چې ټیک د چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خو دا مال الله ول اختیار ورکړو خو ریاضه په تاسو هم خوړلی دی دا نه چې هغه ځان ته جمع کړی دی محتازها رسول الله نه دی را جمع کړی دا مال دونکم دی خوا ستاسو نه چې تاسو نه رامنی کړي ولا استاثر بها او نه رسول الله غوره کړی دی په دې مال باندې بل کس علیکم په تاسو چې بل لی ورکړي او تاسو لی نی درکړی ستاسو د اقرباو چې کومه حصه وه هغې هم درکړې ده قد اعطاکموه الله در رسول الله در کړی دی تاسو ته دا مال وبصها او پیغمبر اسلام خور کړی و دا فیکم په تاسو کې هم په تاسو یې خوړو حتی تر دې پورې بقیه منها چې پاتې شو د دې نه هذا المال دا مال دا ځمکه فکان رسول الله وسلم نو پیغمبر علیه السلام ينفق علی اهله د دې مال نه به رسول الله خرچه کوله علی اهله په خپل کور والا نفقت سنتهم خرچه د یو کال من هذا المال د دې مال نه د دې درې ځمکو نه به چې کم حاصلات رالل اول به د بیبیانو د سالانه خرچه پوره شوه ثم یاخذ ما بقیه بیا به رسول الله راواغشتو هغه مال چې کم به پاتې و فیجعله هغه به وګرځو مجعل مال الله په ځای د مال د الله د الله مال چې وي نو هغې باندې حاکم څه کوي وسلې پیالي اسباب د جنگونو پې اخلي یا د مسلمانانو د مصالحو دپاره دا لارې جوړ کې او دا پولونه جوړ کې ده فعمل رسول الله وسلم نو عمل کو پیغمبر علیه السلام بذالک په دې مال په دې طریقه حیاته په خپل ژوند کې بیا ورته وایي انشدکم بالله زه قسم در کوم تاسو ته په الله چې دا ما کومه خبره وکړه نو هل تعلمون ذالک تاسو ته معلومه ده ده قالو هغوی وی نعم او ثم قال لعلی بی علی ته وی و عباس عباس ته وی چې انشدکما تاسو دواړو له قسم در کوم په الله چې هل تعلمانې دوی له ځان له قسم ورکوي چې آیا تاسو ته معلومه ده ذالکه ده قال عمر بیا عمر وی ثم توفى الله نبيه بیا الله واغست خپل پیغمبر فقال نو ابو بکر صدیق راغی خلیفه شو فقال ابو بکر نو ابو بکر وی انا ولی رسول الله علیه وسلم زه قائم مقام یم د رسول الله فقبضها ابو بکر نو دا ځمکې قبضه کړې ابو بکر دا درې ځمکې چې وې د بنو نظیرو بعضې علاقې د خیبر او د فدک علاقه دا د قبضه کړې فعمل, فعمل فیها نو د به عمل کو په دې کې بما په هغې عمل رسول اسلام چې عمل به کو رسول الله چې کله به حاصلات رالل د پیغمبر علیه السلام بیبیانې ژوندی وي نو دوی له بیا سالانه دغه ورکړي چې څونه خرچه به وه لکه څنګه چې رسول الله ورکوله چې مال به پاتې شو د هغې خپل کسانو چې د مسلمانانو به د څه فیدې دغه د جنګ سامانونه به د مجاهدینو خرچې به وي یا د قوم څه مسلې به وي هغه به پوره کېدې څنګه دی والله یعلم الله پوهیږي چې انه فیها چې دا ابوبکر صدیق په دې کې لصادقون هغه څو رښتونې و بارون نیکو راشدون په سمه لارو او تابع للحق او هغه تابع د حق ثم توفى الله ابا بکر بیا وفات که الله ابوبکر فکنت انا نو شوم زه ولی ابي بکر قایم مقام د چا زه بیا دویم خلیفه شوم د ابوبکر قایم مقام شوم فقبضتها ما د ازمکې قبضه کړې وې سنتین دوه کاله دا درې واړه ازمکې ما دوه کاله زما قبضه کې وې سنتین دوه کاله من امارتی د حکومت زمانه او اعمل فیها ما عمل کو پدې کې بما په هغې عامله رسول الله وسلم چې عمل کړو په هغې کې رسول الله و بما او په هغه طریقه عامله فیها چې عمل کو په هغې کې ابوبکر ابوبکر والله یعلم الله پوهیږي چې انه فیها چې زه په دې تصرف کې او په دې ځمکو کې له صادقون رښتونی یم دا باندې ځان پوهوئ صادق او کاذب ګورې دا یا صدق او کذب دا صفت د کلامی ښه د خبرې خبره رښتیا ده او خبره دروغ ده لیکن کله ناکله عرب دا صدق او کذب صفت د فعل مخلی دا کار رښتیا دی دا کار دغه دی مونږ پښتانه وکړو وایي که نه هلکه رښتیا کار دی وکړو نو رښتیا خو د خبرې صفت د کار صفت نی لیکن کله نه کله خلک استعمالی او بارون نیکم یم راشدون په سمه لارم یم تابعون للحق خیر دا دوه کاله ما دا طریقه وکړه که د چا څه اعتراض یې وکړې ثم جئتمانی بیا عباس ابو علي ته وایي تاسو دواړه ماته رالی او تکلمانی تاسو ما سره خبره کوله او په خپل هم زما ته مشوره کړې وه ما خو درته نه وویلې تاسو دواړه سره په خپلو کې پټه مشوره کړې وه و کلمتکما او ستاسو خبره چې ده واحدتون یوه وه تا هم ویلي دا ځمکه موږ ته راکه دم ویلو چې دا ځمکه ماته ده و امرکم واحد او ستاسو کارم یو بیا ورته وایي جئتني یا عباس ته ماته رالې و عباسه او تسألني نصیبکه او تا ما ته ما سوال کې د خپلې حصې من ابن اخیکه د چانه د هغه وراره نه رسول اسلام د ده وراره و که نه چې ما ته د وراره لږه حصه راکه مطلب دا دی زه تریم نو ما ته هم لږه برخه را چې داسې اختیار مې وي وجاءني هذا علي ته ګوته نیسي او دا ما ته راغې ما ته وایي چې زما د بیبي د حضرت فاطمه کومه حصه چې دا ما ته را او راغې ما ته دا یرید علیا د ده اراده و په دې اشارې سره د علي او یرید نصیب امراته د ده اراده څه وه د هغه برخې ده خپلې ښځې من ابیها د پلار نه فقلت لکما نو ما درته ووې چې هلکه دې ځای پورې بس دی